ګران محترم وزارو سلام پر تاسو اول ز تاسو ته د زړه د کومي د حضرت محمد رسول الله د درگاه سپي د پروردگار عالم عز وجل د یو ګناهکار فاسق او فاجر بنده په حیث ستاسو ګران محترم هزارو سادات علماو ګران محترم ورونو نطاقانو مبلغینو او ګرانو محترمو خوندو ته ښه راغلی وایم خوښ اوسئ چې پس له څوارلس سوه کاله بعد بیا د حضرت محمد رسول الله ستړي پریشانه امچان د ده د مولود مسعود مبارک په محفل او مجلس کې برخه لري او د حضرت سرور کائنات فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم مبارک پر نامه په شوق او ذوق لمر او ګرمۍ تنجې پر ځان تېروي ډېر د شکر ځای دی زموږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد رسول الله په حقیقت کې مړ نه دی دین د اسلام حیات او ژوندی دی دا د حضرت محمد رسول الله د حیات لوی تاثیرات دي چې په میلیونونو انسانان په ټوله دنیا او نړۍ کې د حضرت محمد مصطفی فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم د مولود او د وفات په واقعاتو کې برخې اخی او په کامل زړه او خوشحالي سره دوی د اسلام د لوی پیغمبر صفتونه اوري ګران محترم ورهزارو علماو کم شي دلته ماته پرې نه شوی چې زه بیان کم ځکه هر شی د رسول علیه السلام له صفتو او د ده د ژوند د چارو څخه ټول تاسو ته بیان کړل او د مولوج مسعود د مبارکې ورځې بحثونه په پرون کې موږ د زیږېدو د رسول علیه السلام وکړل تنها موږ دلته غواړو چې هغه ساعت او دقیقه چې په دنیا کې پر نړۍ باندې راغلل یو وخت وو یو وخت وو چې همدا سهار او داسې موقع وه چې ټول انسانانو کائناتو علویات او سفلیات مبارکۍ سر ورکولې حضرت محمد رسول الله زیږېدلی وو او په مبارکه حجرې مطهره کې پروت وو او ملائکه د اسمان په زیارت د محمد رسول الله را داخلېدلې او څه چې کائناتو خوشحالي پکوله یوازې نه دا چې انسانان بلکې ملائکه حوری او غلمان او ټول انبیاء او رسولان د حضرت فخر الموجودات محمد مصطفی علی السلام په وجود باندې خوشحالي درلوده او سره جمع کېدله